مالی لا اعبد الذی سجی مال رئے زما قوم چیز عبادت و بندگی نکوم الذی او اللہ تا فطرنی چیز پیدا کریم و الیہ ترجعون او دی اللہ تبتاسو واپس کرے شئی اتخذ من دونه آیا انسان الاود دی اللہ نا آلہتن نور معبودان نور خدایان نور مددگاران نونسم ایرد الرحمن کچر را دول الرحمن بادشاہ بذرن زما بارک دس تکلیف کچر را دول لی زما بارک رحمان بذرن دس تکلیف دس بیماری دس پریشانی لا تغنی عنی شفاعتهم فائدہ بشرا رسول ماتا شفارز دی دی شیئن گرگر یا قوم ته وي تاسو ګر ما شهید کوي واوري دا ماول شهید کوي ما ایمان وروړي د تاسو طرف فسمعون واوري واوري ما ایمان وروړي او چې کله روح داغه ملائکه واغستو نقیل ادخل الجنه اول شل وردن نش جنت تا هر طرف نه فرشتي ولاړ یو چغې کې وردن نش جنت تا وردن نش جنت تا دا قال یا لیت قوم یعلمون دا دا په جنت کې خبره ده جنت کې ولاړ قال ویلی دی صاحب یاسین یا لیت قوم هاي افسوس زما قوم یعلمون چې تاسو په دې بما غفر لی ربی فها سبانی چې بخنه کړې ما طرف زما وجعلنی من المکرمین او زه ګرځول اندی عزت مندنا حضرت امام قتاده رحم الله وی په ګټو وشته وګره جنت کې وی اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون اے الله زما دې قوم ته هدایت کې دی پوهیږي او مفسرین لیکلی د قوم خیر خواهی لټولو په ژوندون نګره چې نت کې خیر خواهی لټای دا نه چې وی مال تکلیف رسولو و یا لیت قومی یعلمون هاي افسوس قوم چې تاسو لکته عبد الله بن عباس وی نصح قومه فی حیاته بقوله یا قوم اتبعوا المرسلین وبعد مماتی فی قوله یا لیت قومی یعلمون د قوم خیر خواهی له پلو په ژوندون په شلم آیات کې ویلو کنه یا قوم اتبعوا المرسلین او د مرګ نه پس خیر خواهی له ټولو یا لیت قومی عالمین هاي افسوس زما قوم چې پوره بما تاسو غفر لي ربي چې بخنه کړې د ماتا بخنه کړې ما طرف زما وجعلني من المكرمين او زه ګرځولم د کرامت علونا وما وما انزلنا على قومه نور علی گل من تقوم داغ پس د وفات دنا پس د شهادت دنا من جند لخکر من السماء داسمان طرفنا وما كنا منذرين یا حسرتا علی العباد هاي افسوس دې په حال بندګانو ما یاتیهم من رسول نظرات لدی تیسو پیغمبر الا کان به یستهزئون مگر بغیر دغه پیغمبر پورې خنداګانې کولې وان كل ان نافيو او لما فمانا د الا لا وان كل نبدا طول لما جميع الذين مگر طول بزمون سر محضرون د حساب کتاب لپاره حاضر کړی شي چې پیدا کړی دی جوړې جوړې ټولې مما دا سنتم بیت الارض چې زرغونې زمکا د تمام نباتات کې نر او ماده شته ومن انفسهم الجی نفسنا ومن ما لا يعلمون او دا سن چې دوی په باندې پوهیږي وآت لهم الليل نشان د الله د توحید د دې لپاره شپه نسلخ منه النهارا دا غزه د قرار د دنور لپاره او مستقر د حدیث کرابی تحت العرش نه والشمس تجري والروان نه لمستقر لها د پار دا غزه د قرار خپل ذالک تقدیر العزیز العلیم دان دازا د غالب او په بادشاہ وآت لهم نخد الله د توحید د دې لپاره دا ان حملنا ذریتهم دا چې پورته کړو موږ ذریتهم نسل دی ذریت په معنا د نسل له دا چې پورته کړو موږ نسل دی فلفل کې فلفل کې مشحون پاکشتي د ککړې شي کې د نوح علی السلام سره عذاب د پخوانو متونو د پخوانو متونو لا عذاب نه اورېږي پتا سو چې تاغه شان ترا نشي وما خلفکم د عذاب د آخرت نه اورېږي وإذا قيل لهم کل چویل شدوی تا اتقو اورېږي ما بین ایدیکم دا هر عذابنا چې تاسو نړوان دي په نور قوم راغلي وما خلفکم خپل معاملاتو کې به لګیا وي خرڅول او غسل وکي او پای کې به جګړې دا ګران نه داروان نه قیامت ورش فلا استطيعون توصيه ندای به طاقت اون لري د وصیت کولو ولا الى اهلهم يرجعون یقینا خاندان د جلت الیوم النبی فی شغل امام ابن کثیر وی فی شغل فی نعیم دیوت نعمت کی فاکهون خوشالا خوشالا وی یا فی شغل دیوت مشغولتیا کی دا اغسنا چپاوی کی اور علی اور والا خطور کی مشغول لے او دید جنت پنیمتنو حر علمانو کی مشغول لے چې کومې بیبیانې په ایمان کې دي جنتیانو غونتې وي فی ظلال دای په سور د جنت کې وي علی الارائک متکئون په پالنګونو له تکیا ځانو والی لهم فیها فاکهه دیو تارل پدی جنتونو کی ولهم ما یدعون او دیو تارا غسوی چی دی غواړي لهم سلامن د دې جنتیانو لپاره به سلام وي دا ورته څوک وایي نو قولا مصدر د فعل محذوف لپاره یقال لهم قولا ویل کیږي به دایلر دغه وینا من رب الرحیم د طرف د رب مهرباننا وانتاز اليوم ايها المجرمين الله وجدا شيء من نظر مجرمانو یوازې زما عبادت او بندگی وکوي هاذا صراط مستقیم او دا لارمیغا ولقد ضل منکم بیشک گمراه کړی د شیطان تاسو نه جبلن کثیرا خلق ډیر افلم تکونو تعقلون آیا تاسو نه چې عقل ملرلې دا نمخ کې څومره خلک جهنم ته بوتلی نخپې د گواهیو کی لاسونه به گواهیو کی اگر زیات نه زیات په یو لوی معاملې کې شرعاً د څلورو گواهانو ضرورت وي وای دغل ته وسوي له پته ولګي ما خو جدا زما لاس ته خپې مني دا خو زما په بدن کې د الله څلور گواهانو په دې خبره وایي نو کوم یې چې وایي چې دوی به دا لار لیدې ولو نشاء الله که زموږ خوښ شي لمسخناهم نو موږ به دوی دا شکلونه مسخ کړی وي مسخ دې ته چې شکل له حالت نه بل حالت ته بدل شي عبد الله بن عباس لمسخناهم چې الله د انسان په بدن کې په دمر انقلابات را وستو قادر دی نو دغه ذات د قیامت پر وستو قادر دی د مړي په ژوندۍ کول مقادر دی وما علمناه الشعر او موږ تعلیم ورکړ خپل پیغمبر ته د شعرونو وما ينبغي له او نشعرونه السهدي د سرا وما ينبغي له لا يليق بحاله وما ينبغي له او ندی مناسب شیر نویل ندی پیغمبر دا شام سرا ان هو ندی دا قرآن الا ذکر مگر نصیحت تے وقرآن مبین و قرآن مخکارا سرگن لینذر دې د پاره چې دا قران یری یا لینذر دې د پاره چې دا پیغمبر یری من هاو چا لرکان حیم جواهر کې د خازن نه نقل کړی چې حیان نه کې په معنا د مؤمنن نه من کان حیان ارا وسوک چې مؤمن ځکه مؤمن د الله په دې ژوند دی نو کافر ته مړ وی کنه ويحق القول او واجب شي ناراضه علی الکافرین په کافر باندې وهم او دا مشرکان لهم د دې خپل خدایانو لپاره جند محضرون یو لخر دې حاضر کړي شه د مدد لپاره په باندې علماء دا کړو یا وهم دا چې پیدا وکي په مثل لذي بلا ولنا الله قادر نه وهو الخلاق العليم دا الله دې پیدا کوم چې پوها انما امره بیشک فیصله دی الله اذا اراد شيئا کله چې را دی لري دی شي ان يقول له دا چې وای دي شتا کن موجود شا فیکون موجودین کله چې د قیامت نیټه راشي الله وایي اے مردگان را ژوندي شي بس ټول به ژوندي فسبحان الذي پاک دی غزاد بيده چې پلاز دا کې ملکوت کل شین اختیار د هر یو شی ملکوت د مبالغې صيغه په ملک کې لکه رحموت او رحبوت راځي وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ کله چې دوی ته نصیحت کول شي نو دوی نصیحت نه قبلوي وَإِذَا رَأَوْا آيَةً کله چې ویني دوی څه معجزه یستسخرون نو دوی ورپورې ټوکې کوي ټوکې ورپورې کوي وقالوا ايدي ان هذا الا سحر مبين نبدا مگر جادو د ښکارا اذا متنا کله چې شومږه مړو وکنا ترا ونو شومږه خاورې افسوس وکړي وی دا خو ورځ ده چې موږ ته انکار کړو فرشتي ورته وی هاذا یوم الفصل دا دا ورځ د فیصلو الذي هغرز کنتم به تکذبون چې تاسو به دې ته دروغ نسبت کولو احشر الذين ظلموا راجم کړی ها کسان فرشتو ته ویل شي او هغه مشابه د دوی سره یو معنی دا وا مشابه د دوی سره نو مشابه څنګه ابن کثیر کې لیکلي یعنی زناکار د زناکار سره راجم کوي سودخور د سودخور سره راجم کوي غلاګر د غلاګر سره راجم کوي یا ازواج نه مراد بیبیان وي دا مشرکان را جمع کوي او دغه مشرکی خو را جمع کوي وما كانوا يعبدون او هغه چې دوی چې دوی ورته عبادت کولو من دون الله سوا د الله نه فهدوهم الى صراط الجحيم نلار ورته سما کوي په طرف د لار د جهنم وقفوهم الله ويدروي انهم مسؤولون دین د دای د عقاید او د اعمال بارکه تپوس کیږي لګې دروي چې دا عقیده او د عمل ته پوښتې کوی چې د دنیا کې کوم عمل لرلو الله ورته وایي مالکم سدی تاسو لره لا تناصرون چې نن یو بل امداد نه کوي نن خو تاسو تاسو خدایان یو ځای نه یو بل مدد نه کوي انکم کنتم تاتوننا علی الیمین یقینا وای تاسو چراتل وم کول من ته خپل طاقت او قوت سره تا خپل زور منې کړو په مشری لاس کې د اقتدار او ډنډا زدن نه پر خو خپل د خیر کار نه کولو یا یمین په معنا د قسم نه انکم کنتم تاتوننا علی الیمین بیشک وای تاسو چې تاسو براتل کول موږ له قسم سره پټ قسم باندې په دې دې خوړو نو موږ دې دوکه کو قالو را مشران ورته وای بل لم تکونو مؤمنین بلکې تاسو په خپل نو مؤمنان وما كان لنا نو موږ لرا علیکم پتا سبحانه من سلطان سجور او غلبا بل کنتم قوما طاغین بلکې ای تاسو یو قوم سرکشان تاسو په خپل سرکش وای فحق علينا قول ربنا آیقینا من خامخا پریو آلهتنا دا خپل خدایان لشاعر مجنون دا وجد وینا دی شاعر لینا چه پوی دو کتی چه بای لا الہ الا اللہ مقصد دا دے چه تد ولی شہید ونی گتی ملی جوندی تینا تما تم مساتا د خدای توب د صفاتو نو بیا دی تکبر کې راځي او وین کې تشاعر لیونه وي بل جاء بالحق بلکې راتل کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په توحید الله دا شاعر او مجنون نه حق معنا او توحید او اسلام وصدق المرسلین ګرځول بشي په دیوانی بکاسن دکی کاسه دکی پیالو د شرابو من معین چې د چینه دارو شراب نه وي بيضاء تكسبين لي لذة للشاربين مزد ورک اسکن کتا لا فيها غول نبی پد شراب اسکل کی غول غول یو معنی علماء کری د سر درد وکتی غول وی صداع الراس تا دې کې دا یعنی د سر درد ني یا غول علماء لیکلي وجع البطن لا فيها غول دې کې د خېټه درد ني دا شراب چوس کی نو خېټه به درد نه کوي ولا هم عنها ينزفون او نه بدایي دې وجنه نشکول شي نشوت ناراضي عقل به کار نه پریږي بندون کی دی دی نظرون د خاندان لره تخپل ځان ځان عین الله وی غټ سترګو والا وی دا جمع د عینا وا او دا ویل کی هغه خسته سترګو تا عین غټ سترګو والا وی کانهن بيد مکنون تبوید ندا ملغلری مکنون پسیفو کی بند ساتل شوی علیها د پاسه د دې خوراک لشوب من حمیم شوب د معنی علماء کړي سکل به د ګرمو مو یا غدن به د ګرمو مو ثم ان مرجعهم بیا یقینا واپس کیدل لدی لهل الجحیم خامخا جهنم توئی او دا علماء لکلی ابن کثیر لکلی بیمار یعنی په اعتبار دا غ نسبت تراتلین کی زمانه یعنی بیماری گند په اعتبار دا اند زمانه چې مرض الموت ته فتولوا عنه مدبرین نو دی واپس شوی د نشا کوونکی لاړ لغی او درگاه خالی پرې خو چې کوم د بوتانو زو فراغ الى الهتهم فرا علیهم نو مولان کړو په پټو طریقې دي تا راغله دي تا فراغ علیهم راغله پاغوي وربن الیمین چې وهل دی په خلاص باندې یا وهل دی لره د وجدا قسم نه ولو کنا الله لا کیدن ناسنامکم بعد ان تولوا مدبرین والله خلقکم الله پیدا کړی تاسو او ما تعملون او دا خلقکم الله پیدا کړی تاسو او ما تعملون او چې تاسو کوم عمل کوئ قالوا ویلو د مشرکانو قال ابن له بنيانا وجور کید د پاره یو باده فالقوه فی الجحیم یغرزوی پدی اور کې یو لوی اور ولا جوړ کو رب ای زما رب حب لی من الصالحین او بخی ماتا دنیکانو بچونا فبشرناه بغلام حلیم زیر مورکڑو دل پا بچی حلیم صبرناک بانی فلما بلغار کل چرسید لو دا بچے معهود د سرا سعیا یعنی عمر د کار کولو تا عمر د منډو را منډو تا عمر د مهنت او د کوشش کولو تا قال ویلی حضرت ابراهیم علیہ السلام یا بنی اذما بچی انی ارا یقینا لدلی دی ما فی المنام په خوب کې انی اذبحک چې یقینا ذبح کوم تا فنظر نتو ګورا ما ذا ترا تما تس مشور راکې ما ذا ترا تفسیر جلالین کې دا ما ذا ترا دا ذرای نه دی یعنی رویت نه نه حساب کړي ما ذا ترا تسرا یا مشوره ما ترا کې وفدیناه فدیه کی ورکړو مونږ دلرا بدل کی ورکړو مونږ دلرا بذف نظیم په قربان ایلوی سرا وترکنا علیه فی الاخرین او پریخ امون په ابراهیم علیہ السلام پرستنو کی سلام علی ابراهیم تر قیامت پورې ټول خلق وې سلامتی علی په حضرت ابراهیم علیہ السلام کذالک نجل المحسنین یقینا دارنګ بدلور کو مونږنه کانو تا انه من عبادنا المؤمنین یقینا دې زمونږ د بندگانو د مؤمنانو نا و ان لوط لمن المرسلین یقینا لوط علیہ السلام خامخا پیغمبرانو نو اذ نجیناه کلچ نجات ورکړو مونږ دتا او اهله او تابعدارو دتا اجمعین تولتا آیا پیدا کړی مونږ ملائکه اناسن زنانا وهم شاهدون او دای حاضر چې یو کته چې فرشتي دا زنانه دي او دا الله نور دی نعوذ بالله من ذلک الا خبردار انهم یقینا دا مشرکان من افکهم د دروغ د دین لا یقولون خام خوایلی ولد الله چې ولد روړ دی الله صادر شوی دی د الله نو ولد یعنی ویلی دی چې دا ملائکه دا د الله رب العزت نوذ بالله من ذلک لونه نو لونه خو خامخا د میندونه پیدا کی نو ایمن دي سوګري وای په دې پیرانو کې چې کوم بادشاہان ني دا وی غلورا شاهزاد غانې دې بیبيان دي نوذ بالله من ذلک یو مقصد دا وجالو بینه و بین الجنه نسبا مقرر کړی د دې مشرکانو په مند الله او په مند پیرانو کې نسبا خپل ولی یا دا نسبا د مناسبت نه دی مقرر کړی د دې مشرکانو په من د الله کې او بین الجنت او په من پیریانو کې نسبا مناسبت الله د عبادت مستحق غني نو پیریان د عبادت مستحق غني ولقد علمت الجنت بشک په پیریان انهم لمحضرون یقینا خامخا دی به حاضر کړي شي سواد الله پویږي په معنا او مراد والقران ذکر قسم دی الله وی په قران باندې چې خاوند نصیحت ته بل الذين بل کیا کسان کفرو چې کافری فی عزت دی په غرور او تکبر کې او شقاق او دی په مخالفت کې کم اهلکنا ډیر هلاکړي موږ من قبلهم مخکرینه من قرن د پیړونا فنادو دای پزن کدن کې د الله توحید چغه وکي چې موږ د الله توحید منو آمنا بالله وحده آمنا بالله وحده فنادو ندی بچی کې د الله د توحید ولا تحین مناس او نبو وخت سخلاصی دا وخلاصی وخنو واجبو دای تعجب کړو انجاهم ان هذا یقینا دا یعنی کوي خبره لکه موږ پیغمبر برابرلی چې هغه توحید دی ان هذا یقینا دا لشیون خامخا یوسیز دی یراد یراد چې دې کې د څه اراده کړو شوې ده د مشری په دې طریقې غواړي دا مشرکول غواړي ما سمعنا ندی اوریدلی موږ به هذا دا کذبت قبلهم د دروغ نسبت کړو مخکې دین قوم د نوح علی السلام وعاد عادیانو مخته دروي به حساب کتاب نام اصبر صبر کالا ما یقولون پاسمانی چوایې دی وذکر عبدنا رایات ک بندګ مون داوود علیہ السلام ذل ایدی چې خاوند قوت او د طاقت انه یقینا دی اواب ډیر رجوع کوم کې او په خپل ټولو کارونو کې الله تا ان سخرنا الجبال او فیصله کول د جګړو د جګړو فیصله وکول وفصل الخطاب او فیصله کول د جګړو وهل اتاک راغله تا تنبا الخصم خبر د جګړ مارو از تصور المحراب کله چې په دیوال راوړي دلو د عبادت خانی از دخلوا على داوود کله چې ور دن شو په داوود علیہ السلام ففزع منهم نو پیرا شوی وغه د دوینا قالو دی ورته ویلو لا تخفریګما خصمانی موږ جګړ ماریو دو جګړ ماریو با بعضنا ظلم کړی دی بعضی زمنا علی بعضن په بعض باندې فحکم بیننا نو فیصله وک په من زمون کې بالحق په عدل او په انصاف ولا تشتت او زیاته مکوا بنصافی مکوا وحدنا الى سواء الصراط زبردست په ما باندې په خبرو کې غالب دې په ما باندې په خبرو کې قال ویلو داوود علیہ السلام لقد ظلمک بشک ظلم کړه د پتا د سوال ناجت کلا نعاجه پغختو د ګړستا ګړو خپل تا اور ته پریشان کیږم و ان کثیرا من الخلطای یقینا ډیر د شریکانو نه لږ غي بعضهم دا قران دې چې را لېږلې ونی لیکتا تا مبارکون د خیر او د برکت نه ډکړې شوی لیدبروا آیاته د دې لپاره چې دوی سوچ او فکر وکړي د آیاتونو کې ولې تذکرون الالباب اپ دې لپاره چې نصیحت قبول کړي آیات کې مفسرین دو قولونه ذکر کړو ماویګر د اسونو په معاینه کې لګیاو مجاهدین وسونه ورته پیش کول نو دمر مشغول شو چې نور پریوتو ماویګر مست قضا شو حتا توارت بالحجاب تر دې چې پټ شو نور په پرده کې شنور یو داوا حتا توارت بالحجاب اسونه ولا پیش ولا لا سمن دی ور کول شوې سليمان عليه السلام معاینه کولا حتا توارت بالحجاب چې پټ شوی دا سنا په پرده کې یعنی ګردو بارو چت کو دل کې پټ شو وردها علی را واپس کیدا سنا په ما باندې من به ورکو به واپس راولای فسخرنا له الريح تابع کړو موږ له پار هوا تجري بامره روانه ودا په حکم د دواني روحان پنرمي سرا حيث اسواب کم زیل چې به اراده لرلا پاغ خوی خاص معنی پاغ خوی خالص معنی چا کم خویو ذکر الدار چا غیاداش د کور د آخرت من دی خالص کړو دا ولې مخالص کړو وای دی کې او خالص خوی راغله یو ډېر خو خوی راغله کم خویو ذکر الدار هغه یاداش د کور د آخرت و انهم عندنا یقینا دی زمون سرا لمن المستفین الاخيار او بعد علماء لیکلی ذکر په معنا د شرافت هاذا ذکر دا د دې پیغمبرانو د شرافت بیان هاذا شرف لهم هاذا ذکر دا د انبیاء د شرافت بیان وان للمتقین لحسن مآب یقینا د پاره د پرزګارانو خامخا خسته د ورپلو اخسته د ورپلو سره جنات عدن ورته ویل شي هاذا ما توعدونا دا هغه دی چې تاسو سره وعده کړی شو لوم الحساب د پاره د رزق دی حساب کتاب ان هاذا لرزقنا یقینا دا نعمتنا خام خارج زمین ما له من نفاد نبی د دې لپاره خلاصې دل هاذا یعنی دا مذکور سیزونه د مؤمنانو لپاره هذا یعنی للمؤمنین دا چې کوم ذکر شو الله د مؤمنانو بلې الله دې پکې موږ او تاسو ټول امت وګرځي الله زموږ ټول توجه دین پسې کی او صحیح پرهیزګار دې الله موږ جوړ کی وان للطاغین کنن پار سرکشانو لشرم آب او بل عذاب دې من شکلی لقسم د دغه عذاب نه د شکل د دغه عذاب نه ازواج واخر بل عذاب دې نور عذاب نه وي من شکلی د شکل د دغه نه ازواج قسمونه قسمونه جوړې جوړې عذابونه کې به جوړې جوړې وي تفسیر جلالین کې وی بلا ساعت علیهم ندی وی سفراحی او خوشحالی په دی باندې انه سوال النار یقینا دی دنکی دن کی ورتا قالو نئی ورته وی بلنتم بلکې تاسو یې لا مرحبا بكم پتاسو دې مرحبانی تاسو دې خوشحالي پتاسو دې فراخي انتم قدمتم لنا پاغ مجلس سوچت باندې او ملای اعلی تعریف د مخ کې تیر شو اسمان مو ته وي او په دې کې کوم فرشتي چې هغه ته وي ما کان من علم نشته مال علمنا دل ملغ الاعلى پاغ مجلس اوچت او پورته باندې اذ يختصمون کله چې دی او بل سره باسونه کوي جګړه کوي انه هايلیا وهو مذکر شي ما ته الا انما مگر د دې خبرې چې یقینا انا نذیر مبین زین ير در کوم کې مبین ښکارا اذ قال ربك یاد کا وخت ستار ویلی للملائکه ملائکه تا انی خالق بشرا من طین یقینا ذ پیدا کوم کې یو دنیا دن لغتنا وان عليك لعنتي يقينا تتابان بي لعنت من الى يوم الدين رجد قيامت پوری قال ولي شيطان رب زما رب آسان جرني ما تمهلت راك الى يوم يبعثون دها ورځ پوری چې خلق د په قبر نه را پور تکړه شي تبعک منهم چې تابعداري کړی استا منهم د اولاد د آدم علیہ السلام ناجمعین ټولنا قل وایو پیغمبر ما سلکم علیه من اجر نغوانم تاسو نه پدی بیان د دین سمجدری وما انا من المتکلفین او زمین د ځان نه جوړونکو نه ما ځان نه خو نه جوړ کړی عالمین ټول مخلوق لوي او قران کې ګڼو آیاتونو کې ذکر د عالمین مراد ته جن او انس وي ولتعلمن خامخا په هغه شی تاسو نه غواړو په خبر د قران دا د هین پس نو سوخنا ورنه پس به له پته ولګي چې قران څه وي دا د هین د قیامت پر ورځ پته ولګي چې قران څه وي دا څه حق او حق نو پته ولګي یو کس ځان کوي تنزيل الكتاب رانازل بالله کتاب من الله د الله د طرف نوي العزيز چغز اور وي الحکیم د حکمت مخاون ان انزلنا الیک الكتاب یقینا رالو غره تا کتاب بالحق د پار د بیان او د اظهار د حق فاعبد الله نو دی والله بندگی وکا دی والله عبادت او بندگی وکا مخلص له الدين خالص کون کې شدی الله ته خپل عبادت دین په معنا د عبادت ته خپل عبادت خالص کا رسل خالص کا چې پکې شرک ني پکې ریا ني پکې نمود ني الا خبردار شوی لله الدین الخالص الله لرب عبادت خالص الله عبادت خالص قبل یوره که شرکی په کې مار څه برباد دي کریا او نمودی په کې عمل قبول نه وي والذین ها کسان اتخذوا چرینولی من دونه سوا دی اللہ نا اولیاء مددگاران بلا اسباب مددگاران نیولی مدا مشرکان سوئی لو اراد الله کا الله اراده لرلو وي تخذ ولدن دا چونی سی اولاد اے مشرکانو کا الله اولاد وي نو لسوفا خامخا غره کړو وي من ما دا غچان یخلق چې کوم مخلوق پیدا کړي ما ها چاله وشاو چې خو خشوي وي کا اولاد دې نه بولتاوي چې من دنوز بالله من ذالک دې زوی دا په خپل نیولې کنه الله سبحانه سبحانه پاک دی الله لا اولادنا هو الله الواحد القهار او دا الله یو دی القهار او زور ورو خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړی یو اسمانونه او زمکی د پاره د حق سر ګنیلو یو کور الليل على النهار تاویش په پورز باندې یکور اللیل تاویش پیل را لنهار پر ازبانی و یکور النهار علی اللیل را تاوی رجل را پشپیوانی یو پا یو پتا و بلا پا بلا پتا و سخر الشمس والقمر تابع کرد نورس پگمی کلن داتو لیجری لیجل مسمع روان دی داغنی تیمالی پوری الا هو العزیز الغفار خبردار شید غا اللہ زور ورد کسوب یعنی د دین مقابله کوي انتقام د پیوالي الغفار او بخون کړي کسوب بخنه غواړي نو معاف دی کی خلقکم پیدا کړی تاسو من نفس واحده من نفس ونا ثم جعل منها زوجها او دې پیدا کړی د دې نفس نه دې دې نفس وانزل لكم او پیدا کړی دي تاسو لپاره نزول په معنا د خلق ده وانزل لكم وخلق لكم اول سی وبوي بیا ته الله چکه وینه جوړ کی بیا د غوښې ټوکړه شي بیا پاغې کې د کې اندامونه پیدا کوي کوي خلقا من بعد خلق پیدا کول پس د پیدا کولنا فی ظلمات ثلاث پاغه پردو درو کې تکم الله ربکم دغه صفاتون والا الله ذالکم الله ربکم دغه الله دې پالون کې تاسو له الملک د دې الله د پاره بادشاہي دا له الملک دی الله د پاره بادشاہي دا لا اله الا هو نشته د بل حقدار د دم نه گئی نشته د بل نفع نقصان والا مالک الا هو سوا د الله نا فانا تصرفون نخخی لعبادهم کفرا دخپل بندگان لپاره کفر نه د کفر حکم کړي او نه په کفر کولو د چارازي او خوشاله وي وان تشکرو کچر تاسو د الله د نعمتونو شکر ادا کو يرضه لكم ندا شکر الله تاسو له خوخی انك يقينا انت من اصحاب النار خاندان نور نے دین د کافر مثال ذکر کو د مومن حال ذکر کئ امن هو قانت امن آیا ها سوک هو قانت هو قانت چغتا بدار وے انا الليل پاوقات د شپې کې ساجدن سجده کوونکې وقائما ولار د الله تعالی ينظر الاخرته يريږي درجه د اخرتنا ويرجو رحمت ربه او نیت ساتي د مهرباني د خپل رب قل وا هل يستوي الذين آیا برابر دي ها کسان يعلمون چې کوي د الله په دین باندې او یریږي د خپل ربنا للذین دعا کسان و پار احسن چغیمی کا مال کری فی هذه الدنیا پدی دنیا کې حسنا خیسته بدلوي خیسته بدلوي وارض الله واسعه نزمکل الله فراخذا یو دې کې استاد دین لپاره او کاوه د بل ولر شکنه انما يوفى الصابرون اجرهم بیشک پورا ور کړی شي صبرنا کو ته اجر دي بغیر حساب به حساب دی کتابا قل وا انی مرت بیشک حکم کړی شوی ماتا ان اعبد الله دا چې عبادت او بندگی وکوم د الله مخلص له الدين خالص کون کې دې موږ ته خپل عبادت او بندګي رہی و امرت ما ته حکم شوی دی لنکون اول المسلمین دا چې شمزا اول مسلمانانو نه قل او انی خاف بشک زیرزم ان عصیت ربی کنا فرمانی کو د خپل رب عذاب یوم عظیم دا عذاب درجلینا قل الله اعبدو ورتیا د الله عبادت او بندگی کوم مخلص الله دین چې تاوان کې سولې د خپل ځانونه او اهلیهم او خپل اهل عیال یوم القیامه پرز قیامت الا خبر شي ذالک هو الخسران المبین دغا داد تاوان خکارا لهم ددی کافر وطارا من فوقهم ظلل د پاس وی شغلی دور پردی دور ظلل شغلی دور یا پردی دور ومن تحتهم ظلل او لاندې دی به شغل دور ذالک دا غور دې یخوف الله به عباده ير ور کوي الله په دې باندې خپل بندگان ته یا عباد فتقون اے بندگان زمان هو ری گئی الله دور نمو ساته والذین ها کسان اجتنبوا الطاغوت چې ځانونه بد ساتلی دي د شیطان نه ایعبدوها دا چې د عبادت او بندګي کې د شیطان ایعبدوها دا چې د ورته بندګي او عبادت کې وانابو لله او رجوع کړو د الله تعالی هم البشرا د دې لپاره زیره د ثواب دای د پاره بزیروي زنکدن کې په قبر کې میدان د محشر کې فبشر عباد نزول ورکه ما بندگان تا ولا کم بندگان دي الذين ها بندگان يستمعون القول چې دوی وکی دی قران ته فيتبعون احسنه نو دوی رواني دا غي دا ډېر خيستو خبرو پسې حقا چې ثابت شوی د علیه پاغوی باندې کلمت العذاب حکم د عذاب افانت تنقذ من فی النار آیات بچ کی آسوک چې پور کی لیکن الذین اتقوا لیکن ها کسان اتقوا ربهم چې غیر دلی د خپل ربنا خپل رب نه یریږي لا يخلف الله الميعاد الله مخالفت نه کوي د خپل وعده الله مونږ پکې وګرځي الم تر تو ګورینا ان الله بیشک الله انزل را وری من السماء د ور طرف نمانو فسلكه ينابيع في الارض پس روان کړی دی دغه بولرا ينابيع پچینو کې فلر د تجمکه کې فهو نو دا کس علا نور پرنا باندې وې من ربه له طرفه د خپل ربنا دې د الله د جانب په رڼا په روان دي فويل للقاسيه قلوبهم نه هلاکت دی د پار دا سختو چې زونه لاوي سخني فويل للقاسيه هلاکت دی د پار دا افمن شرح الله صدره اے ها سوک چې کلاو کړو د الله سینه داغ للاسلام د کار د کارونو د اسلام الله ورته صحیح دین خوله او په سیر روان کړي فهو ندا کسلا نور پرانا باندې من ربه له طرف د خپل ربنا د الله د جانب په رڼا په روان دي اولائک فی ضلال مبین دا کسان په گمراهی ښکار کې الله الله رب العزت نزل را نازل کړی دی احسن الحدیث ډیر خیسته د خبرونه چې قران دی د قران په نومونو کې نوم څه دی احسن الحدیث ډیر خیسته خبره ده الله دې ټول امت توجه دې طرف ته کی چې ساتي ځان خپل دی وجي په خپل مخ باندې سو العذاب لنا کار عذابنا یوم القیامت پر یوم قیامت نو به خلق علامت کې خلق خي وقيل ویل شي للظالمین ظالمان تا ذوقوا ما كنتم تکسبون اوسه کوي هغه چې وایي چې تاسو وکړنه مل کولو تاسو کوم عمل کړو سم کسب کړو الله د دنیا په ژوندون کې شرمنده کړو چا نه خیران او شادوګانی جوړ کړو سو کې پزمکو کې اخخ کل پچې د غټو بارانو کو ولا عذاب الاخرت خامه عذاب د اخرت اکبر ډیر لوی لو کانوا یعلمون کدی پوهه دې دې ایمان وروړو ایمان نه مخ نه وروړو ولقد ضربنا بشک بیان کړی من الناس خلق لپاره فی هذا القران پر قران کې من کل مثل دار قسم مثالنا چې کوم مثالونه ته په دین کې محتاج دي لعلهم ذی وتعالى یتذکرون چې نصیحت قبول کی قران قران دې یو سړی د ګڼو کسانو نوکر دی او ټول بدخوی وي هر سړی بدخوی دی او جګړ مار دی یو به یو پل راکاږي بل به بل پل راکاږي یو به مرتبه دی ردو بل به موي ورجلا او بل سړی دی سلام لرجل چې د خالص دی یو سړي لپاره هل یستویان مثلا آیا برابر دي دا دواړه په مثال او په صفت کې ثم انکم بیا یقینا تاسو یوم القیامت پرد قیامت عند ربکم تختصمون د خپل رب سره جګړه کوي